بسم الله الرحمن الرحیم باب زیارت اهل الخير باب په بیان د ملاقات د نیکانو کی زمانه دو بس سید او بکر سید د عمر سید توئی بعد وفاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام د وفات نه وروسته وته وی انطلق بنا الى ام ایمن ام ایمن سکه مې بوزا دا د نبی اسلام پرورش کون کیوا خادم وا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جرالوی شو د آزاد کړه او زید بن حارثه ته واده کړه او هغه اکرام کو احسان به سره کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ډیر اکرام کو دا به ام ایمن امی ام ایمن زما بی بی دا زما مور دا ام ایمن امی او نبی رسول الله ته دا د پلار نه پاتې شوی و د نبی اسلام را لوي شو آزاد کړی دا او اسامه رضی الله تعالی عنہ د دې بچی دی اسامه ابن زید چې کوم راځي اسامه ابن زید الله تعالی هم خو او دا پلا دا الله پیغمبر تعالی هم خو او پلا هم خو الله تعالی خو یی څه کړی دوړ صلاح سشي تا جوړي اما تعلمين انما ان الله خير لرسول الله ورستا دا یقین نه چې الله تعالی سره کوي وزیر یاد الله پیغمبر لره غره دي فقال دغه ان انی لا ابکی دیو جن جاړم چې انی لا اعلم انما عند الله خير لرسول الله چې ګنه دا علم را نشته دی نخره ته پتره چې الله النبي اسلام لکه مزي ورکی زنانو کې دور قدر او دور طلبو چې د وحي دراتلو کوم برکات نه برکات بن شول وحي غوښ نشته دی دراتلو چې کوم برکات نه برکات څه شول ها عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم یو سړی روان دی ملاقات د یورو په قريه تن اخرى بل کې دی فارس الله تعالی علی مدرجتی ملکا الله تعالی کې جنو فرشتہ کې ملک کې نو فلما تعالی کله چې دغه ملاقاتی په دې تیرې د قال عین تريد ته کوجا مې روي نه ملک وته چرته دي قال اريد اخلي في هذه القريه زما اراده دي او روح می پدې کې دي داغه ملاقات کوم قال هل لك علي من نعمت ترب علي انګر انګر هاشي چې اوا په خوا مخکې زیږي دلته به دا کې هو دې نو د کون اکبا واتلا بیا څو وخت یې را پیدا شو دا دې زو دا واتلا یو وخت یې وخت راځي چې لري ځای کې با اوانه به کپڑا مو وړا کړ څه دا کولا وړا کړ باندې اور دې زرا پیش اوس هو تک دلته درا کا باټو لګي الته پکې شوی شوی چې تک اور ګرځي راځي د مال د وجنا مالدار دا دا د برګټ یو قرصه راشي نو براشي او مال سونی برای پیسې برای ولی حسب یا د اوچت خاندان نه دا ولی جمالها خفصدا ولی دین یا دیندار دا نو کچر ته سرور وال باندې برابر وا نو ډیر خدا او کني نو فز فر بذات الدين تربت یداک بچی چې پیدا کیږي نو اوله مدرسه ولا د خزي غیګ دا نو چې دا نه کوي نو بجی بده نه کاری نو ماحول بده جنتی بهشت آنگا کې آزار نواشد کسه را با کسه کار نواشد او دیندار جی نو دا سری سره گزاره کوي ادا بل او دو در پښ موټر کې وایي دا ته موزي وټر کې موټر کې ودی دا بارو ګرځي راګرځو نو له ما بین اید مخ کی چراغله مون د الله په حکم روز ته چراغم د الله په حکم او دا اوس چراغله د الله په حکم وشکر له ما بین ایدینا ما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا پڑھیے وعن ابي سعيد سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يا دادا د الله باندې زموږ نمخ کې کم ځای دی روز ته دی زمانی دی او کام کې نه ټول د الله دی اور نیست جز افسانہ تاریخ وطن این چنی تاریخ در آتش پیغن تا تاریخ تی کتب اور کیو آچوا چرا صحابو بری بکی ایدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا الرجل والا دینی خلیلی فلینظر احدکم من یخالل پڑھئے المرء مع من احب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سړی بد آچا سره چا سره جوړ دی مینه او فی روایت قال قیل للنبی صلی الله علیه وسلم الرجل يحب القوم یو سړی دی قوم سره مینه ولما يلحق بهم داغي ترنیو د شه سمانا داغي زمانه ډیر مخ کی او دغه زمانه ډیر رستی یادا چې هغه ډیر نیکان یو دی خو هغه نیکامل نشي کولای قال المرء مع من احب پړی تاسو سره یې د بارا لري هغه سړي کې سوای احب قوما ولما يلحق بهم نو مطلب ورته وی کنه اوس کنه یو قوم سره مینه هغه سره نیو ځای شوی فقال رسول الله المرء مع من حبا پڑھی الناس معادن کما عادن الذهب والفضه خلق قانون دے لکه د سرو زرو سپینو زرو کان کی وی خيارون فی الجاهلیت خيارون فی الاسلام چې په جاهلیت کې خياري نو په اسلام کې خياري اضافه کې هو کو چې پیشي او کا تا پښتنو د دې پیشي نه جګړه راځه او چې پیشي به ورولو د بلا شي نه دې دې کار مری وای عمر رضی الله تعالی په جاهلیت کې کلا کو چې مسلمان نه دا چې کلا ته استوای خالد بن ولید دا وخت دا شو په اسلام کې نه راځي څنګه موته کې نه هتوري خيار في الجيري خيار في السلام لا فقط موسی عليه السلام فرعون ته ته نو بچی نه بچی ساده تابعداري الله یې زه هم چې بچی یې تیار شو ناکاره وزیر ناکاره کنه حمانو ته چې ښا ته اوس د تاسو چې د ضرب تر دې دغه زتا تاسو چې کوم اورګه درالم کوته نه چاړه راول یول مالال کا بیا د ربانی ایمان راوړه زدانو غواړم چې زما رب دې بچا تاسو دیږي دې دې جو سره الله اعلم شابوس یې وایي یا سړیا حکومت کې ما او مشرف زمون کورسای د بوکا کورسای د سپای دین ته غاړه کې اسلام ته غاړه کې اسلامي قانون ته تام پکې پیدا ده او د ارث لري پیدا ده خيار بالجهل خيار ده یا فقیر الارواح والارواح جنود مجنده روحونه چې دا مختلف اقسام دي لخري فما تعارف من ایتلف وما تناکر من اختلف الته چې یو بل سره تعارف ودلته یو بل سره مینه ده ولی زمونږ استاد الحمدلله الته یو بل سره روحونه او دلته تاسو سره مینه وما تکا تناکر من الته چې یو سره نه لګي د اختلاف دلته یو سره نه لګي به تر ځل نه لګي واره واره الته واره دلته واره چې ګوري نو اویس دې نه پکې دې غازیانو د اسلام کې راغلي دي مجاهدینو کې دي یمنو فقال لو انت اویس بن عامر تو اویس قال نعم هغه یو قال من مراد د مراد قبیلینه ثم من قرن بیا د قرن مراد لکه غزون چیغه او قرن په بل غندب ته ته دا غي نه قال نعم قال فكان بكبرس تاکي برګي مرزو فبرقت ورته خشوي الا موضع درهم اگر یو زید روپے قال نعم وی او برګي مرز باندې وو خشوي سر یو زید روپے پاتې دي قال هل لك والدا بي بي رشته قال نعم چې قسم دې دا کار وکړي نو الله تعالی ولا کار کوي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی نه مالی دل در افطار د درویشانو غلط مطلب نه سره لو اقسم علی الله لابره فإن استطعت وما توی چې کې دی وتی ان استغفر لك چې طالب خنه وای نو فصلا کارو کله هذا فاستغفر لي هغه توی هغه نه راغلم ترکت ما پر خود دې رسل بیت قلیل المتاع رسل بیت کمی درجه سامان والا یا خراب مات ګډو سامان والا په خوانه سامان وسره دي او قلیل متاع لکه د سامان والا چې زندگی نهایت ساده ده دنیوي سامان سره کم دي قال مغوت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم قويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موزع درهم له هو وبها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فأتى أويسا دا بیا عمر سے اغی بل تب تاو نو اغی اویس تکرال فقال استغفر لی نه پیژندل کیږي دا غزاد لکه ټول سره شریک ال شریکی ول امداد جمع د مدد او الاعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد پڑھیے استعذرت النبي صلى الله عليه وسلم في العمره ما د نبی صلی الله علیه وسلم عمره اجازه غوښته عمر سے وای فاذن لي ما ته ویل شو قال ما ته لا تنسنا يا اخي من دعائك روري په دعا کې مهر نکي فقال کلمه ما يسرني نو وی نبی اسلام د څه کلمه ویل چې ما نه خوشاله ان لي به دنیا چې مالک سټول دنیا راکی او ما ته و چې د نبی اسلام دا خبره مونږ لرا کچ یا او خیلا تر سنا فی دعای نی ورکم نی ورکم وفي روایت له قال اشرکنا یا اخی فی دعای رویه چې ما غره په دعا دیر نه کی دا تقریبا د مدینې نه یو فرسخ یو فرسخ درې میلې نبی دا دا جیوی ما چې راوړي چې د قبا ته نبی اسلام ته وې زه ورو غلط لم البته به برکت نه خپل کول کله الله سره برابر درې میلې ده درې میلې فیصلی پی رکعت وی روزه نه مطلب دو رکعت نو کوټو کې ما بیچاره ته و چې نبی اسلام بدای جمعه ته روزه ور روان زه په دې